که یو سړی مثلا په سل لاکه افغانۍ باندې باغ خرڅ کړي، پنځوس لاکه افغانۍ مزدوران ځینې یوسي، ایا دی به زکات د سل لاکو په حساب ورکوي او که د پنځوستو لاکو؟ حضراتو مؤن نه رفع کیږي دا مؤن مشکلات بولي دا چې د مصدر مصدري و، د کرېټو دا ډلې و، دا خاشې و، دا شیان، دا تاسې جندې وباسي، وباسي، وباسي، وباسي، دا هېڅ شی نه و. دغه سړي چې په باغ باندې مېوه یې خرڅه کړې ده، حضراتو دا اجاره هم نه بولي، دا نوم د اجارې هسې غلط مشهور دی، یو غلط لفظ دی، دا بیعه د ثمار وبولي، مېوه ده چې خرڅ یې کړه، بیعه څه ته وایي؟ مبادلة المال بالمال عن تراض بینهما، چې عین خرڅوې، پیسې جندې اخلې. او اجاره تملک د منافع بولي حضراتو سرای په کرایه ورکول دغه اجارت یا مځکه لس کاله دولس کاله د یو کال لپاره خالصه مځکه یو چا ته ورکوي په شل روپۍ په سل زر روپۍ باندې هغه ارشي چې په کاره مثلا هغه دغه اجاره بله کېږي دا میوه خرڅول د باغ یا انار یا انګور یا نور ګرنګچ دا شفتالو شکرپاره دا اجارې نه دي دا په حقیقت بیع الثمار ده پر هر تقدیر باندې دغه سړی مالک د باغ چې دا سل زره په جوړې کړې دی به د دا ټول زکات وباسي پس تر هغه به د مزدورانو مزدوري ورکوي مسله همدغه ده والسلام